مفاخره مطلب د باب مفاخره نه فخر نه مراد فخر او تکبر دا ګوشي ګوشي نه دی یو خفار دا یو تکبر دا تکبر خدا منا چې په چا شي یا څه خو بي وي او د په خپل خو بي باندې نظر وي به اپ واجب باندې ځون کنه په بل چا نه هټ غني دا تکبر دا او فخر منا صفات کړل په صحابي باندې چې پچاس صحابي وي خو به په وجه باندې زو صفاتي نه کو تمدخ به خصله دې ته وی کنه فخر اچا سره دولت ته بیا په دولت باندې کنه زون صفاتي نه کو چا سره کنه ملکی دو په ملکی باندې زون صفاتي نه کو چا سره کنه ستیرې میرې دي کنه ستیرې میرې کې په باندې صفاتي نه کنه دغه ته فخر وته راشي مخفاره من مقابله چې مقابله سره کو یو وی کچ زینو بل وی چې زینو کنه اته مفخره وته ولا شي عصبیت تر برانی ته ولا شي عصبا د پلور طرف نه خپل ولې تی وی د پلور طرف چې کوم خپل وون دي لکه وریر د کسا وریارینه د کسا درنګ تر کسا تر زمن کسا ادنی کوله هغه طرف نه چې کوم کنه هغه خپلوان دي هغه نکو ورېر کسا چې خپلوان دي نکو کنه تر کې دي هغه زمن کسا دا حسابات دي حسابیت منه په دې بنیاد باندې چې مدد کړ کنه چې دا مې کړه خو خپل تربیر مې ده یا تر بلې په وجه باندې چې مدد کړل کنه حق او نه حق په بنا نه ده کنه تر بلې په وجه ده کنه قرابت په وجه باندې اته حسابیت ته یې پارټي بازی اګه ذات پاتې سیک وی کنه عربي دا نه وی اجمی دی په اجمی شدا کنه چې ته کلول و دم وی کنه حنرای کوم دی کنه خو چې پر ګورا وی قال ليس عن هذا نسالك دې مطلق پښتنه نه دنه کی کنه د حرات ولا پر ګوري پښتنه اکرم پښتنه نه کی قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله وی چې بیا په اکرم په حال کې شو کنه هغه یوسف ته چې نبی د خدای پاک ته داسې نبی د خدای پاک چې هغه ځای و د نبی د خدای پاک داسې که نبی د خدای پاک چې هغه ځای و د نبی د خدای پاک چې هغه کنه ابن خلیل الله و پلوریا پیمبر دا پیمبر دا بیا پلوریا پیمبر دا لکیا پیمبر دا غوری کیا پیمبر دا کنه یوسف ابن یعقوب دا ابن اسحاق تا ابن ابراهیم علیه السلام کنه په دنه بیا کرم سکت دلا شي کنه چې پوښت تر پوښته کنه پیمبار رو چلولا وی کنه بیا کرم خو هغه ده قال ليس عن هذا نفسه كان لا دي قشتنا مش فضلنا كي قال فعن معادن لا ربا معادن جمع دي معادن دو معادن دران تبلا شي چه دا خزونه يي پشه لکه کرمایش ولکه کنه دران کسا یا د سره در دران کسا نو ته مراد نه قبيله دي دا د عربي قبيله متک پښتنه نه کیسه عربي شه قبيله د قريش دي هو بشته کا چې سبج دار شوی په دین شه په دین شه سبج پوی د شو وی دا کنه بیا کنه تا وه چې کیم کنه اخیار وی غره وی اکرمی هغه سات کنه اکرم دی غره دی دا کنه چې ایو ناس اکرمو کیم سړی په خلک شه ډیر اکرم ده دا احتمال لري دا غسول چې صرف د اکریم اکرم ذات پښتنه کړی دوه هغه نسب هغه کنه خسائل هغه اوصاف په باندې نه ګوري خلی د ذات په اعتبار باندې کله چې کوم هغه سړی وي چې ابي اکرم ته ویل شي چې اکرم ده نبی سمو هغه جبر کړو چې کنه همیرا کنه خوارې خارجي خصوصیات چې نه ګوري نسب ته نه ګوري خسائل ته نه ګوري کنه او خسب ته نه ګوري خلی دې ته ګوري ذات په اعتبار اکرم په شنه چې بیا خو کنه چې څه قضیت پر ګوري هغه نبی سم ده په ټوله شي کنه اکرم خو نبی اسلام دا په دې حال بندا چې کنه د فای په کومه ځکه چې ډېر اذکار د فای په کومه ډېر ویلي کنه پاک ان کرم کیند له اذکارکم کنه چې څه رټ ویلي کنه هغه اذکار دا نبی سم دا او کچیر اضافي وی چې نه حقیقي اکرم هنو وشه کنه بدل په نسبت سره چې نه حرکت یې د نبی اسلام دا بیا کنه صدیق اکبر سو عمر فاروق سره کرام ټول دي نه دا ټول اکرم دي ځکه چې ټول پر زګوري دي درجه په درجه باندې کنه وای چې نه دې پس نه خبر نه کی کنه خالي چې دې ذات په اعتبار باندې اکرم وي کنه بلکې کنه خاصایل او اوصاف چې سره وي چې په وجه باندې اکرم شوی دا احتمال یې لرلو ا دې څول د احتمال لرلو کنه خاصول یې چنول شو نه کنه چې او چې خلی عذاب په اعتبار باندې نه بلکې کنه د حسب لحاظ یې په شی بیا خو اخو دا کرم خو بیا یې څه پیسې مګټل ده په همبار دا علم سره ده جمال و سره ده انتهایی شو استاد ده نبوت و سره ده علم سره ده کنه بیا پلور یا په همبار ده پس نکیا پس په همبار ده کنه که په اعتبار د ذات سره وخلا او که په اعتبار د کنه حسب سره وخلا بیا کرم فاغ ده و چې نه دې پښتنه خوا نه کېږي نه هلس د حسب په لحاظ باندې که نه د حسب په بنیاد باندې که چې د پلارې که نه په پلارې نه کې یوه خوبي موجوده وي که نه وایي په ساره باندې اکرم بلل شي هغه سیک ته د حسب باندې نسب په لحاظ باندې چې په پلارې کې شي که نه خوبي موجوده وي او هغه دې که نه فخریه ولا صفتي نه وي هغه سیک ته و سخو بي خو يو پشو كنا يا مهمان نواز بي مهمان نوزي وپشه سخا وپشه كنا تيرا وپشه شجاعت وپشه كنا اي پو وجه بنده كنا دي وچات بلر كنا دا خو ټول سزي پتنا دي كنا هو لي چه كنا اسلام نو هغه تیره یې دی خلاته سم ولا په تیارې شوی هغه دی ورې چې کوم نوم دا او د کوم کنه بزرګي مې درې د خلاته به سم ولا ظلمینا بیا کړی چا به ځان نشو تکړه ځکه چې خلیفه به نوم ګټلا وکنه او لره کا کا تیارې لره کا کنه کنه اذا فقهو کچه فقهات په دې شی فقهات په دې شوې کنه او هغه تیر غلط نه استعمالوي کنه هغه بیا پرین چې تو څنګه کیم اکرم وو کنه کیم غره هغه نه کنه غره ده کنه ځکه چې پاو شای کچه دا او اته څنګه کنه خيار بل شو خو څه خو به وي په شکنه اخو به کنه نه حمید چې اخو به نه وي په شکنه خو عزتمن دا عزتمن چې هغه ځای دی عزتمن وي او دا سره چې هغه ځای دی عزتمن وي هغه ځای دی عزتمن دی هغه یوسف ده چې هغه ځای دی یعقوب علیه السلام ده چې ځای دی اسحاق علیه السلام ده چې ځای دی ابراهیم علیه السلام ده هغه دغه ده عزت په لحاظ بنده او د حسب په لحاظ بنده که نه دواړه خو به یې حامل ده وعن البراء بن عازب قال في يوم حنين قال برا بن عزيب يي كي في يوم حنين كان ابو سفيان محد احد بينان بغرتين حنين په جګړه شي ابو سفيان ابن حارث نبي سم کنه واګي نیولې وي د کچره واګي دن نیولې یعنی بغرت رسول سلام ابو سفيان ابن حارث حارث تر دې ده حارث نبي سم ترو ابو سفيان کنه او په دا مقابله سره شریک تا کنه زه په همبار یم په دې شو درویغ نشته زه د عبدالمطلب جان یې که نه زه په سټکې شو نه یعنی دا نبی سم کنه په فخری انداز باندې ویل کنه انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب جان یم زه خو د عبد الله او عبد المطلب خو نکوه کنه او د پلور د مر ډېر نو مشهور ده عبد المطلب دا ډېر مشهور په ملکی په سعودي شي کنه دې په قبيله کې بنو هاشم شبد المطلب دو ته نبی اسلام پاکنه ا د پلور نیکه په نوم باندې فخریا وکړه چې زه عبد المطلب ځانې کنه هغه د تیرې کنه نوم و زه کنه نوم نشو خبره کوله کنه زنه حق دا ته کو چې نه نبی سم دغه به تور فخریه نه دی لاسه بیان دی وکي کړه دا نبی سم نه فخریه او افتخار دا ډیره بعیده خبره ده چې نبی سم یو د فخریه کو دا هو کنه د نه خلک کور دا نه فخریه کوي هغه ته نبی سم د پلور نیکه په نوم باندې کنه فخریا پر کو جزاء عبد المطلب دی کنه زه په سر کوله ولا نه وعن انس وعن فمارو قال فمارو يم الناس يوم اذن احد منه نو ولد لشوا په خلق شي په دې ورځ زيوت قوي او زيوت بهادر په نبی سمنا چې کمر د شجاعت کنه جوهر د کنه شکرا کړو دانه من بهادری بیګا ان نبی سم نو ولې ځکه چې ټول خلک پورته شو دای کومې دوه شوې ته پورته وکړ نه پسټ کړو وانا نسن قال جاء رجل النبي اسلم يسعي نبي سم ترولو فقال يا خير البريه اي بهترين دي مخلوقات فقال رسول الله اسلم ذاك ابراهيم چې بل اخو ابراهيم عليه السلام ده کنه خير البريه خو ابراهيم عليه السلام ده ا د تردید نه یې کړو که نه چا خو ابراهیم علیه السلام دی یعنې زه خل خیر البریه نه یم څو دا پدې کوي چې ویلې واقعا خو داسې چې نبی سم که نه په ټولې مخلوقات کښې بهترین مخلوق ته بلکې خپله دې اعتراف کړی که چې انا سید ولد آدم ولا فخره ټولې که نه د آدم په اولاد کښې زه که نه سید یم خو فخریان شته فخریه په طریقه باندې نه ویم دا دې که نبی سم ویل دغه رد کړی د خبرې کیا خل بریا څکه چې ولې نبی سم ته د خپل مقام پاته یا نه وته دا ای وخت مثال چې نبی سم ته خپل مقام پاته چې ذکر په ټولې مخلوقات کې بهتر یې او دا نه ته کو چې نبی سم کنه دا خبره تواضعان وته کو نبی سم ته خپل مالی مدو چې کنه الله پاک مو ته ډېر کنه بهتر وکړو ټولې مخلوقات شي بهترین یې کنه هو لشي کنه د شریعت آداب کنه د آیات سوزي کنه چې اگر که الله په کومه ته مقام رکړه دا کنه خو مو دې پر ادا ټکی کړنګول یا کنه دا زوتول مو دې پر نه پچار کنه دته تعلیم ورکړه کنه چې راته کنه ا مخ مخ دا ټکی ما کا کنه یا خل بریه توازوانی دا خبره کېدو د شریعت آداب د لحاظ سره ده کنه چې ابن الله بل دا چې اله بل دا چې ابن الله بل دا کنه ابو په صفات شه د مر مبالغه ما کیسه فانما نعبده فانما نعبده زد خدای په بندا یم فقولوا عبد الله ورسول الله مو دې پر عبد الله ته قسم وکړه چې د خدای بندا او د خدای په همبار کنه امو ته کنه په په صفات شه ډېر مبالغه ما کیسه ډېر تجاوز ما کیسه ډېر ما ته رښتا اگر کنه به سم صفتی نه کنه هغه ډیر کنه به حد دی او به اندازه دی کنه هو کله کله داسې انداز سره ورسېږي په صفت شي کنه چې هغه صحیح مقام ته ورسېږي کنه اته ورسېږي دنه باندې کوئی چې کنه تاسو پرې کې پاره سټی شته کنه ایمو په صفت شي کافي هغه رحمان بابا چې خدای مو ما بلا بشکه چې بندا دی نور هما وړاو ساتي دي رښتیا یو خدای ماته لاندې راټول چې په مې راشیا دی عبادت خدا بزرګ ته یې کیسه مختصره هو کله کله کنه دا چې پتنه ونه جوړ شي کنه چې بیا ا تجاوز ونه وشي کنه حتی ونه وړي یا کنه قصدی بردی سکه چې دا مدحت هو نصارى فی نبیهم واحکم بما شئت فيه مدخل فيه واحتكمي دا مدحت نصارى فی انا سراج نبی په خپل پیمار برشتوی هغه پرېږده امکه مفخرا ما کستا فخریه ما کستا په خپل کنه فضایل باندې په خپل حسایل باندې په خپل انصاب حساب باندې حتی لا یفر احدنا لحدن یو له په بل باندې فخریه نه ورکو چې زه پښتین یو زه قریش یو زه سید یو کنه یا زه ملک یم ولا یبهی احدنا یو له په بل باندې ظلم نه ورکو الفصل الثاني عن ابي هريره قال عن النبي سم قال لا ينتهين اقوام يفتحرون بابائهم الذين ماتوا لا ينتهين اقوام يا خبر ده خبر وي چې د حالت منې کېږي حکومت منې کېږي چې په خپل پلارنې کې باندې فخریا کوی چې هغه مړ دي انما هم فهم من جهنم و جهنم سکور جوړ شوی دي او دې په خپل په کوچ مو پلو لا سو مونږ کړه سو کنه یا به دینه باندې کېږي او چې د فخریه نه منې کېږي نه د انفي کې په پیدا ابن عربي ان لا قد اذب عنكم عجيه الجاهليه الا فكتوسنا د جاهليت ولا فخريه ختم کړی دي هغه فخريه چې په جلسه مې سره کړې کنه وفخر ابي لابا په پلارنه کې باندې فخريه ختم کړی دي ایسو انما هو مؤمن تقیون یا انسان مؤمن ده پرزګوره وعن مطرف بن عبد الله بن شهير قال ان طلبت في وفد بني عامر لا سسم زاد بني عامر په وفد نبي سم ته راغلم چې کله ملاو شي فقلت فقول نبي وت چې انت سيدنا انت سيدنا تي مستر دوريه تي مش کنه سيد يه فقال اسيد الله سيد خلا فقط انت سيدنا تيمي سيد يه نبي سمع كان اغا لشي رد وكو تهذيب وكان ولشي السيد الله سيد خو الله فقط دا توزو کو نبي سلام كان او د شريعت او د آداب د حاصتي اگر کا بقيادو نبي سلام پخلا بهم کا بلکه چې انا سيد ولد آدم ا د خو سکه د ټوله آدم د اولو د سيد د سردوري کنه خو على اطلاق سيد خو الله پاک دلا شي چا کنه خالق دا پیدا کوله ولا دا کنه امو سيادت خو مجازي ده حقيقي سيادت خو د خدای پاک ته کنه هدا توجه ده په در مبذل کوي کنه چې داس نه وی کنه چې اې تک دا مونږ کې کنه حقيقي سيد خو الله پاک ته چې مشته چې پیدا کړی مشته چې زیرو کوي کنه امو له سيادت ته مجازي ده خدای پاک دا بهتري رو کړی نو کنه که هغه نه وي خوښه کنه به دا مې په خپل نه لیدل دا فقولنا ملوت وچو افضلنا فضلا واعظمنا طولا ته په مشه کنه بهتري دې کنه بهتري پر حال باندې ته په مشه کنه ډېر غوټي دې کنه شګړې پر حال باندې فقال كونوا قولكم ويس څه خبره کوي سره او بعد قولكم يا زنا په شبيه سره کنه هو ولا يس ولا يستجرينكم شيطانه شیطان مې دا په ځان تصور نه ګروي هغه الفاظ یې استعمال نه کیسه چې آ کنه شرکی الفاظ وی کنه کفر صاحب په دې الفاظ کې استعمال نه کیسه ولا سجنکم شیطان و شیطان مې دا په توس په ځان پسې جری نه کو په ځان پسې مې دا بین دي نو به دا چې جرای جری شي یا به جرأت نه شیطان دا په توس باندې جری شي په توس ډېر دې زړور نشي چې توس نه کنه د حد نه تیر الفاظ د خلینو نو بوسي کنه رواه احمد ابو داود دا څه ده دا کچې ډېر افتخار باندې کې څه کنه امو دې پر باغ چې کې نه سمري څه ډېر وعن حسن بن مسورا قال قد رسم الحسب المال حسب خوب وقع شي مول ده حسب اګه سي پته ته ویل شي چې په ځنه قبيله شي کنه په قبيله شي کې سي پته نه موجود دي چې پابون ځای کنه فخريا کو لکه نه ته ومل کچ په دنه کبیره کې ملکی روغلی وی کنه او په چا شي سوي کې په چا شي تیرا موجود دی په دنه کبیره شي که په تیرا باندې نوم وی کنه په چا شي سخاوي که سخت مړوین وی کنه خلک سره نوم کې ډیره مې کنه مړه کبیره وی کنه دا کنه حسال حمیدا په کبیره شي کنه ایت حسب به ویل شي خو چې حقیقتا حسب چې مول دا چا سره چې دولت ډیر وی بس کنه هغه به ملک دا هغه به رټ کړه دا هغه پیدا شوه په مول پرې تړله د حسد کوه چې یو رکن دولت نیوي سره کړی نه سل ورکه تو تیرې کړي وي که تو سوي خو چې فقیر پوته شي کنه بیا دنیا رسې کنه ملکی نه مانی الخصب المال هو الكرم التقوى كرم التقوى دو چې په چا تقوی وي کنه بس کنه پاشه کنه عزت ده وعن ابي بن كعبه قال سمعتهم يقولوا من تعذب بعزاء الجاهليه دا تعزیت ته تعزیت نه کوي کنه اخرای ته چې مصیبت پر پیښ وي کنه څوک مړاوي شو یا بل مصیبت پر شي به خلک ورته کنه عذر وتا کنه په مجلس دا څه وی کنه سای چې سمړاوي شو وي بیا مې سینه کو دې سړي پام راته چې تو څه پلور ډېر څه سړی وو ډېر خو به یو په شی و ډېر می خو باندې خپایو هغه دی وداغه دی کنه دا کې څه مې سره تا کو کنه یې کته پلور ته نسبت کو چې تو څه پلور دا څه ودا څه وکنه بیا پا باندې نشي هغه سړي ها ټکو او شي کنه هغه مې په سره شي کمېږي دې تغذیه ته کوي من تعذب ادا جاته چا چې انتصاب وکړو ځون ته په نسبت ته کنه جهلیت څخه چې په جهل کې انتصاب نه کړی کته داسې نه داسې کنه چا چې انتصاب وکړو ځون ته نه ګوتا ورونی ولا په ګوتا ورونی ولا د جهلیت سره چې په کوپر سره به کوم ګوتنی ولا چې زه پښتینیو او ته پنځه پایې فاعزه بهن ابيه فاعزه امر دا باب فان عز يعز عز هو شيء من الشيء اللي قوله تقول فيه سمعنا ابو بسم الله عز يعز عز هن هر یک اندام ته ویل شي چې سړی نوم شو خستله یا هن کنه هر یک چاري ته ویل شي چې سامې کنه په پښتو شي نوم شو خستله کنه فاعذ به هن ابي هه هن ابي عقبه ابي بن ربات کو وكان مولا من علي فارس د علي فارس ولا يو غلام وو دا غلام وو د علي فارس نه وو د ايران وو فارا به شتا غلام پته شو دا بیا سر شو دا بیا صحابي دا قال شيط مرسم اخذ نبي سم سرا اخذ هو تزالو فضربت رجلا من المشركين يو كافر من المشركين لكن انا اولو فقلت رامي فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي چې وخره دایره نه کنه تراکو وخره کنه دا دې کنه ولا دې ایرانی دې جوارو نه تراکو کنه سره وایي په خپل قومیت باندې کنه د شي فخر ورکړو کنه فلتفت الیا نبی سم په طرف نه سرو کتل کنه په عین ګرم جان شاه نبی سم کنه سبه کلام ته آداب روشای کنه فقال هلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري تو پا کمیت بندے کنا بریت وگرل کنا چه درون سا کنا داگا فارسی کنا تاسا نا کنا دا سویلے وکا چه درون سا امونا کنا وزا انصاری غلامی انصاری نو جوانی نا کنا پا کمیت بندے خو فخریا نوی پچارا وعن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق چا چې ملاتړ وکړو د خپل قوم په حق باندې خلی په دې باندې بنا باندې کا چې خدای مې قوم دا مې زیول دي ان راو نوی په جیزه باندې دفاع خو کنه یا هر مظلوم دفاع جیزه به خو چې خپل قبیله ده وي نه خو دفاع نه کا وان جبیر ابن متم ان رسم قال ليس منا من دعا الى سبيت نه دی من هغه څوک چې چا کړه عصبیت ته ځاور وکړو وليس منا من قال عصبيت قاتله امیر هغه نه چې چا دې کړه عصبیت په بنا باندې قتال وکړو وليس منا من مات على سبيت ا ت و س د غ ن س ب ي ن ا چې دا کنه قریش دا او دا هاشمی دا او دا جمی دا به پدا شي کنه دا پښتین دا او دا پنځه پای دا نه دي زینه دی آی په بچا بونه لیس به مثبت نه دي کوم زینه دی آی په بچا بونه چا تاسو چې ویل چې تاسو پنځه پای سره کنه ته پنځه پای یا ته پنځه کنه كلكم بنو آدم تو تو دا آدم اولوی سا تو فسائے بسائے کنا برابر دی یجی پیجی بندے احد هما يوكا سيو او كلا هما يدورا شدي دي بودا دي ثم لم يدخل الجنة بعد ميرو دي بلور دي جنة ونرى سولو كنا هذه بيزا دا كبري بيزا خرابي دا منا چې دا منا خدمات نه وی کړا چې دا وګوره تقریبا کنه دی په دا وګوره به جنت ورشي کنه په دې کنه بډا ګون دي ته خدمات محتاج دي کنه اته نبی سم ازور به تو کړو وانا اسماء بنت ابي بكر قالت كلمت علي امي وهي راغبة وهي راغبة هدو خود اسلام نا روگردان یدو اسلام اخاسی قبلوی نا یا وهي راغبة دو اسلام تا مینا دور دور د اسلام خوښ خوښ تا ده یا وهي راغبة دو کنه موتا ستا مې لرولې دو کنه چې څه به دا مړه کنه غنم باندې څه چی میږي به ورکړه اف اصلها یا زه شګړه سره کړلا شم قال نام نبی چې ایس سلیها شګړه سره کا کنه کفیره د وی مېر نو کنه شګړه سره وکړه چې څه ورکوي ورکړه سره سلا رحمی وکړه کنه کا په بل شي یا کنه مېر کې کنه سلا رحمی به سره کې کنه شا شګړه سره کا تاول سره کا کنه تو د پابند ثواب ملوي وعن امر بن العاص قال سمعت يقول عربي هغه نه ذکر نبی سم ذکر کړه دا فکر فکر چې ابي لهب وشي ابو لهب کبلا وشي او فکر چې ابو سفيان کبلا وشي فکر چې دا د عمرو ابن عاص خپل کبلا وشي کنه چې عربي ده ان عربي فلان ليس دي ابي اولياء دائم اولياء نه دي دستنونه ان مولي الله وصالح المؤمنين امو ولي الله پکتا و د ډېک مسمون وکنه که په وینه خیم دیر ګاډا ولکن لهم رحمون اما البته دی خپل ګرات سره سره سره تر برینه یې کنه ابلها ببلالها آوه تو نو کنه پغه خپل ګرات په تو نو سره آوه تو نو کنه خپل ګرات تو نو دا باندې چې کنه شا شګړه دار مدار نو سلو په غام خلجو سره شرکت کړه چې خپل ګرات نه کنه او اولیاء منه دوستون منه دي کنه دوستون هم چې هر مسلمان دا مو دوسته وعن مريرة قال قال رسم إن لا حرم عليكم حقوق الأمهات الله پتو حرم کړی دی نه فرمانی دی مان دی پلره ایمان دی نه فرمانی پتو الله حرم کړی کا و بعد البنات او د رینه ژوندې شخول الله پتو حرم کړی دی نه به ژوندې شخه بشتا ومنها وعاتن و پلا پتو بو دی بخیلی منه کړی دو منه وحت منه بخیلی کنجوسی چې تو نه څه پوری باندې ورکوي او به تلفون کې چې هات ته ورکنه رو را رو را کنه لکه څه یاګه پښتنه وي چې ملو مر وي چې هغه روکړي نه بیډي ورکړي نه بیډي کنه کنه روکړي وي چې بنا زنه بلی جوړوي کنه ومن حواتن وکړه حالکم بخیر بنی سره کنه بلکې کنه ورکا کا وکړه حالکم کیل وکال وې ته سه پر اخای په کیل وکال باد غنی چې په سره په کوم په ټټلې باندې شنی کنه قال نام چې د هرستا چې مرته ځای کنه یا سب ابر رجل ای به چا پلو ته ځای یو کې ته پلو شته دا څه کنه دی ا جواب درکوي چې به کنه ته پلو شته دا څه کنه ان خپل مرته ځای په مونږ وکړه کنه فیسب اباه بیا هغه دې د پلو ته ځای وکړه ويسب امه يكي بلسي متى تزايو كي ويسب امه بياغا اتو متى تزايو كنا خپل مېر دې په سبب وګرځي کنه دا کبیره ګونه دا دا زیاده چې ته مېر ته وکړه سبب یې ته شو کنه لکه چې ته مېر ته زیاده وکړه کنه اساسي څه دی ګر ما درې خوښ دوست داری دښنا ما ده با ما درې من کمر در ګونه به مو مېر ته زیاده ما کنه ګر دوست داری ګر ما درې خوښ دوست داری دښمن مده با ما درې من وعن ابن عمر قال قال اسم ان من ابر البر از یو ته نکی نه دا نکی دو سلت الرجل على ود به شا شګړه کړل تعلق ستل د سړی على ود به یارون دوستونه د پلور سره دی چاته پلور یارون دوستون دی اهل ود محبت ولا حتا ای سره تعلق ستل دا کنه پلور سره احسان کړل دی کنه دا ابر البر ده بعد ان يولي اذن بعد چې دای مرشي شو دی وړوي کنه نور د مرشو ده او هغه چې کوم يرون د سون دي کنه ا تعلق ما کټ کا پابند ورثا ورګرځا په شابه د تک خپل سبب تر وړه کنه تعلق ما کټ کا دا د پلو سره هغه شکل شګړه پلو پابند خوشيږي وانا سن قال قال رسم من احب ان يفسد له في رزقه كم ساعه دا خوشوي چې تک نه ورتول او شي پرې دښه دا لا په علم هو چې عمر دا غدا نه دی په نبس سره خلک ته عمر ډیر شي وعن ابي هريره قال قال رسول خلق له الحلقه على مخلوقات پیدا کړ فلما فرغ منه چې کله فرغ شو نه قامت الرحم د خپل ګرا تر چک شو پشه ا دې کې ته خلک خپل تصویر یې صدر کړی په چک شو فحدث بحقوی الرحمن بد الرحمن باړې ونیولې حقوی باړې ته ولاړ شي دا غا ټیم دا و دا زوی دا د پنا وسره په تو سره د پرکول نه خو ډېرې وی چې کنه په دې د کرخ په ګرات خو حق مې کټ کوي حق مې غوسوي په تو سره پنا غو نه کړ چې څوک مې نه غوسو نکو قال الا ترزینا ان اصلا من وصلکه ته په دې نه خوشې ده چې زه به هغه ځون سره جوړ ستو چې سکتو جوړ ستی ا به ځون سره ملاو کنه چې سکتو پوری و اقطعو من قطع کې و زبیا کنه خپل رحمت ته کاټ کې چې تو پرې کوي کنه دا بدل یې ډیر نه ده قال بلا یا رب ویل نه خیر ده کنه چې دا ته مومن درې ده نه مې دا بدل ډیر ده کنه قال فضا کې چې بس دا کنه دا لا وشو وانو قال قسم الرحیم سجنه من الرحمن رحیم دا یو ولیدو د رحمان نه سجنا ولیدو لشي او ونه کنه اګه په مزکه شه درګینه لوړ وی کنه ا دغه د ونه سره تعلق ته اګه نر به ولید کنه رحمه د رحمان نه مشتق ته کنه هغه رحم دی په لکه رحمان د خای په کوم ده او دا مدا کنه د رحمه دو فقال لا لا پکتوی کنه چې نوم د موتا د سره فیخ مالی ملي کنه تا رحم نه د رحمان نه من وصلکه وصلته ومن قطعکه قطعته نه ده کنه وسیل هغه چې لا بلا پیر ور پکې چتا ليس الواسل بالمكافي خپل ګرات په لینک هغه ستنه چې هغه پیر پیر کوي چې خپل ګرات سوته تو ته پښابه درسي بیا تاویر سي او چې تنه ور سي بیا دان درسي هدا ته واسل شي وته ویلا ولكن الواسل الذي اذا قطعت رحمه وصلها اي کتن کمل وصل هغه دا چې خپل ګرات پر کټ کوي دا بیا ور پوری کنه هغه ور باندې کوي دا نه ور باندې کوي و زه دې نه صبر کو برداشت نه کو وای جهان علی دې کوم نه کړ جهاد کو کله به پاس لوري بي کله پر کا ونه نه کاټ کو کنه زه صبر نه کړ فقال نبی سمت چې ان كنت كما قلت کدا سی وچا تو اول کنه فكانما تصفهم الملا بلا خدا شو لکه چې ګرمي یری دی ورلواسي کنه لکه چې ګرمي یری ولونه اخلاقی شخص ته د حال کې تغیر ده کنه چې دې کنه خپل ګات نه پولې تیې پولې دې بات کو ته شګر سره کنه دا ته په مونږه باري ولا يزال ما كان الله ظهير نرم هميشه به تو سره دلا تر پنا کړ په دې باندې مدد مکا موجود وي ما دوم تعالی چې پر په دې هی باندې تکایم ته به باندې بار وي اجي څه څه مړ دي